درات اطلاق کم په لسو باندې کیږي او د دې لپاره وي واحد په لفظ کې نشتا جمع د ارهات راځي یا اراهت راځي ها لورال درې کسان چې د لسو نه کمو الا ازواج النبي ازواج د نبی عليه صلوات و سلام تعالی ځانو چې ګناونه کړو تاکي بخشش کړي الله پیغمبر پاک دا دا بوجونو تقدمه چې مخکیو من زمبي د بوجونو دا غنا زم بوج ډېر بوجونو را باندې دی لکه وای کنه وای د دنیا بوجم را باندې دی د سبق بوجم را باندې دی د طالبانو بوجم را باندې دی د بچو بوجم را باندې دی د غم او د خاده بوجونو را باندې دی ها کله به دا سره راشي چې څلور پنځه به خادیانی چې خامخا به راځي کله به دا سره دوه درې به جنازي جنازې له به راځي د خوا سبقونه د خوا بیماریانی نو مسله ډیره ګرانه بوجونه ګران دي کاسانه دی خو حرام نه ځان نه بچ کې یې سوپیان دي کړ رواه البخاری نقل کړی دی امام بخاری او امام مسلم په طریقه د پیغمبر باندې کار کوي